الله الرحمن الرحيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الاشج ندي زنه بل عنوان ده باب التحريز على قتل الخوارج تیزی ور کول په قتل د خوارج باندې عن سويد بن غفله قال قال علي اذا حدثتكم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فلان اخر من السماء احب الي من ان اقول عليه ما لم يقل دا احتیاط د صحابه کرامو دی علی رضی الله تعالی عنہ وی کله چې زه تاسو ته یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیش کوم نو ګره پدې کې دروغ نه وایم ولې پلان اخر من السماء احب الی من ان اقول علیه چې د اسمان نه راوغورځېږم او بدن مې ریزه ریزه شي نو دا راته ډېره خوښه ده دې نه چې زه په رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ ووایم من اقول علیه ما لم یقل واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم ها زه چې تاسو ته د خپل طرف نه څه خبره کوم نو په ان الحرب خدعه دلته کې معنا دا ده ښه اجتهدو رای ځکه ان الحرب خدعه قاضي عیاض دلته کې دا سی وایي وې دلیل دی په دې باندې چې توریه کول دارنګ تعریض کول په حرب کې دا جایز دی وس د دین اورستو روایت ذکر کړي دی به نقل کوي من خیر قول البریه معنی اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم به رانقل کوي او د ځان دپاره به دلیل ګرځوي حالا که هغه به د دیو دپاره دلیل نه وي هغه به بیرته په دی باندې دلیل وي یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم قرآن به لولي خو د دیم د مرۍ نه بخکته نسی لا یجاوز حناجرهم او امام طبراني دلته کې یو روایت داسې هم ذکر کړی دی، یحسنون القول ویسیئون الفعل، په خوله باندې به خو ډېره ښایسته خبره کوي، خو اعمال به یې ناکاره وي. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، فاذا لقیتموهم کله چې تاسو دوی سره ملاقې شئ فقتلوهم نو ووژنئ دوی فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة ګوره دې حدیث کې دا لفظ راغی سيخرج في آخر الزمان قوم اخیره زمانہ کې به یو قوم راوځي دلته یو سوال راځي چې د حدیث نه خو دا معلومه شوه چې دا به په اخیره زمانه کې وي حالان کې دا خو په دور د علي رضی الله تعالی عنه کې راوتي وو کوم خوارج چې دي او علي رضی الله تعالی عنه هم تطبیق د دې په دقه خلکو باندې کوي او د هغې سره جنګ هم کړی دی او حدیث نه خو دا معلومېږي چې دا به په اخر الزمان کې وي ددی وجه نه ابن حجر دلته کی یو دوه توجیه ذکر کړلی یو توجیه دا ذکر کړي چې دا ممکنه ده چې د آخر الزمان نه د قیامت ورځ نه ده مراد قیامت ته نږدې بلکې د آخر الزمان معنا دا ده آخر زمان خلافت النبوه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کړې ده چې خلافت دا به زما نه وروسته ثلاثون سنة، دېرش کاله، وي، نو د دې خلافت چې کومه زمانه ده د دغې په اخر کې راوتل مراد دي او همداسې وه، ځکه روایت کې داسې راځي، الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملکا. او دا خلک چې راوتي وو نو په اخیر دور د خلافت د علی رضی الله تعالی عنه کې وو چې دا اتیش سن هجری وه نو اټایس تیس دا د دیرش دیرشو کالو ته اټایس چې دا ډېر څلمه دور دی کنه فتح الملهم کې دا خبره هم کړې ده دا احتمال ده چې مراد په دې سره دا دی چې څه خلک به يي چې يخرجون علی الصفة المذکوره ولا سيما فی آخر الزمان نو بیا مطلب دا شي خلک د مخکې نه هم څه به وي خو خصوصا په آخر الزمان کې دې راوتل چې دي هغه به بیا کیږي او دغه شانت خلک د علی رضی الله تعالی عنہ په دور کې بیا دا خلک چې دي نو دا به په آخر الزمان کې معنی قیامت ته نږدې هم راوځي په دقه صفت باندې به موصوف وي نو په هغه وخت کې هم او وروسته چې کله قیامت ته نږدې شي نو په دې وخت کې به هم بیا راوځي دا قسم خلق به نو وجود د دې په هغه وخت کې هم دی او وروسته به هم داسې موجودي فاذا لقيتموهم فاقتلوهم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کله چې دې سره ملاقې شئ فاقتلوهم دا صریح دی په وجوب د قتال د خوارجو او دارنګې د بوغاتو باندې او په دې باندې اجماع د نور علماو هم ده قاضي عیاض وی اجمع العلماء على ان الخوارج واشباههم من اهل البدع والبغي خوارج دارنګ دي دي امثال بغات چه کوم دي کله چه دي راوزي علی الامام د امام په خلاف کي وخالفو رای الجماعه د مسلمانانو د جماعت د رای نه خلاف کوي وشقو العصا وجب قتالهم نو د ديو سره قتال کول دا جا واجب ده لازم ده. د زنانه د سینې په شان دی دا لاس د ده بیرته راغونډ شوی لولا ان تبترو لحدثتکم بما وعد الله الذین یقتلونهم که ما سره دا یره نه وی چې تاسو په غرور او تکبر کې واقع شئ تبترو دلته کې دا معنی مراد ده تاسو په غرور او تکبر کې واقع شئ لحدثتکم بما وعد الله الذين يقتلونهم نو ما به تاسو ته بیان کړی وي هغه چې الله وعده کړی ده داغه کسانو سره چې د دې سره جنگ کوي علی لسان محمد صلی الله علیه وسلم مطلب دا که زه تاسو ته هغه بیان کړم چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې ویلي چې د دې خلکو سره څوک وجنګیږي نو د هغوی دومره دومره اجر او ثواب دی نو تاسو کې به غرور او تکبر راشي او دا به وې وایي چې زمونږ لپاره دغه عمل کافي دی چې مونږ د خوارجو سره جنګیدلي یو نور عمل ته ضرورت نشته که دا یره نه وای نو ما به تاسو ته هغه بیان کړي قال قلت انت سمعته من محمد صلی الله علیه وسلم راوی ما ته تپوس وکړ چې دا تا اوریدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خپله قال ای ورب الکعبه ای ورب الکعبه ای ورب الکعبه درې ځلې قسم وکړ چې دا په خپله ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی ها فقال علي ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من امتي يقرؤون القران ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء دیو به قران کریم لولي خو دسه به لولي چې تاسو به خپل قرات د دې په مخ کې هیڅ شی نه غنئ معنی دا خپل قرات به تر ډیر معمولی ښکاری ولا صلاتکم الی صلاتهم بشیء تاسو به خپل لمونځ د دوی د لمانځه سره ډېر بېکاره ګڼئ، ولا صیامکم الی صیامهم بشیء یقرؤن القرآن قرآن به لولي، یحسبون انه لهم او دا ګومان به کوي چې دا د دوی لپاره دلیل دی، وهو علیهم حالانکه دا به په دوی باندې حجت وي بېرته. نو ديو به د عمل نه نور منع شي تکيه به وکړي په دي عمل باندې چې نور عمل ته زمونږ ضرورت نشته دی لاتکلو عن العمل معنی دا اتکلو علی هذا العمل فقط په دقه عمل به اکتفا وکړي چې جنگ کول دي د خوارجو سره او دسې به وایي لا حاجت لنا الی عمل للفوز سوا هذا العمل بس دا عمل زمونږ د کامیابی لپاره کافي دی نور عمل ته ضرورت نشته سینې په سر باندې چې هغه وي حلمة السید هغه تی چې کوم د دې سینې په سر باندې علیه شعرات بید په دې باندې یو څو سپین یخته ولاړ دي چې بد ښکاري نو معاویر علی رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه فتذهبون الی معاویه و اهل الشام خه تاسو ځئ معاویه رضی الله تعالی عنه ته شام والاو ته دهغی سره جنګ کوئ وتترکون هؤلاء او دا خلک پریږدئ یخلفونکم فی ذراریکم واموالکم چه ستاسو نه وروسته ستاسو په بچو او ستاسو په مالونو حمله وکړي او هغه قتل کړي داسې مه کوئ والله انی لارجو ان یکونو هؤلاء القوم قسم په الله زما دا غالب ګمان دی چې هغه خلک هم دا دي. قد سفکو الدم الحرام دیو حرامه اینه پتوی کړی ده عبدالله ابن خباب رضی الله تعالی عنه چې دای شهید کړی وو واغارو فی سرح الناس او دی ورننوتی دی په غمالونو د خلکو کې په لوټ کولو د دی کې د مسلمانانو مالونه یې لوټ کړي دي، خلک یې شهیدان کړي دي، فسیرو علی اسم الله، د الله نوم واخلئ او ځئ د دې سره جنګ وکړئ. قال سلمة بن کهیل، فنزلني زید بن وهب منزلا، سلمة بن کهیل داسې وایي، فنزلني زید بن وهب منزلا حتی مررنا علی قنطرة، دلته کې معنا داسې ده که زید ابن وهب ما ته پړاو په پړاو درجه په درجه د دیو هغه حالات بیان کړه چې دسې روانو پلانکي ځای ته ورسیدو بیا پلانکي ځای ته ورسیدو حتی مرنا علی قنطرتین حتی چې منګه ورلو په هغه پل باندې مرنا علی قنطرتین په هغه پل باندې ورلو مانه دا ددیو مراحل راته یاد کړه چی دسی لاړو دسی لاړو دسی لاړو حتی چی هغه پول چی دا لښکر د علی رضی الله تعالی عنه په هغه باندی ورغی هغه یاد چی هغه پول د هغه نوم دی دبریجان. او دقه ځای کې علی رضی الله تعالی عنه خطبه ویلې و فلم التقینا کله چې موږ د یو بل سره مخامخ شو علی الخوارج یوزین یومزین عبد الله ابن وهب الراسبی عبد الله ابن وهب راسبی د خوارج مشر دی په دغه وخت فقال لهم دورته حکم وکړ القرماح وسلسوفکم نیزه د ځان نه جدا گزار کې او توري راو باسي من جفونها د کاټۍ نه. فإني أخاف زما څه دا يره ده أن يناشدوکم چې ديو به تاسو ته قسم درکړي د الله په نوم باندې کما ناشدوکم يوم حرورا لکه يوم حرورا کې چې تاسو ته قسم درکړی د الله په نوم باندې مطلب دا دی عبدالله ابن وهب الراسبي دې خپلو ملګرو خوارجو ته داسې وايي. چه مخکی حرورا مقام کی چه ستاسو جنګ شوی دی نو هلته تاسو ته مسلمانانو د الله په نوم باندی قسم درکړی وو په دی تاسو نه ځان بچ کړی دی نن تاسو داسی وکړی چه جنګ کوی د مسلمانانو سره نو نیزی له جدا ګذار کړی او توری راوباسی په دې کې به طریقه څه وي؟ که چېرته تاسو سره نېزې يي نو د نېزو د ګوزار په وجه باندې دا مقاتلین د یو بل نه خو لږ جدا يي کنه؟ نو کېدی شي چې په دغه وخت کې تاسو ته د الله نوم واخلي او د الله په نوم باندې ستاسو نه ځان بچ کړي. نو چې کله تاسو نېزې ګوزارلي دي او تورې هم را اخیستي دي نو په تورو باندې به په یو بل ګوزار کوئ نو دیو به دې ته جوړ نه شي چې تاسو ته د الله نوم واخلي او په هغه درنه ځان بچ کړي. دا یو تدبیر ده وکړ د خپلو کسانو لپاره نه نو الټه دا تدبیر په ده باندې را وګرځېد. بېرته د دې تدبیر په وجه باندې هم دی هلاک شو ځکه نېزې یې خو وغورځولې جدا او تورې یې را وېستلې نو تدبیر یې وکړ خو هغه تدبیر یې داسې وکړ چې بېرته الټه په دیو را وګرځېد. وشجرهم الناس او په دې کې مسلمانان دوی له راورسېدل نو په نېزو باندې ووالل شجرهم الناس د تشریر نه ماجرا دی تشجیر بالرماح نو د مسلمانانو سره خو نېزې شته کوم چې د علی رضی الله تعالی لښکر دی او دوی خو خپلې نېزې ګوزارلې دي د هغو راغیستلو ته لا جوړ هم نه شو او دلته چې په مسلمانانو شروع وکړه په نېزو یې وواله قال وقتل بعضهم علی بعض د یو بل د پاسه وغورځول شو معنی اواله شو په دې نیزو باندې او دسې قتل کړ چې د یو بل د پاسه پراته وما اصیب من الناس یومئذ الا رجلان په مسلمانانو کې په دغه ورځ صرف دوه کسان شهیدان شو او بل طرف ته خوارج چې نو د هغوی سم بیخ ویسته اخرهم، دا د یو بل نه جدا کړئ چې پته ولګي چې په دیو کې خو دا مخدج نشته، فوجدوه دی وماند مما یلی الارض هغه مخدج د ټولو نه لاندې په ځمکه باندې پروت و او دا نور په هغه د پاسه ور غورځیدلي وو فکبر نو د الله اکبر ووایه ثم قال بیا ویل صدق الله وبلغ رسوله الله رښتیا ویلي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم رسولی دی دین قال فقام الیه عبیت السلمانی فقد عامر من آلله الذي لا اله الا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا دې په الله قسم وي چې رښتیا راته ووایه دا تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خپله اورېدلي فقال اي والله الذي لا اله الا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له هغه درې ځل ده ته قسم ورکاو چې ته د الله په نوم قسم وکاو ده درې وړ ځل قسم وکړه چې او دا مخ خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي خوارجو داسې ویل لا حکم الا لله ان الحکم الا لله دا هغه خپل یو دعوه ګرځولې وکنه قال رسول الله سلام د څه کسانو حال بیان کړی دی او انی لا اعرف صفاتهم فی هؤلاء اق صفات ما ته په دې خلکو کې معلومیږي ها دی په خپله ژبه باندې خو حق وي خو لا يجوز هذا منهم د ژبې نه ښکته نه ځي د مرۍ نه ښکته نه کوزيږي او مخکې چې امام تربراني روایت هم ذکر کړ يحسنون القول ويسيئون الفعل هم من ابغض خلق الله الیه چه دا مبغوض مخلوق دی الله پاک ته منهم اسود یو کس په دیو کې دی تک تور احدی یدیه توبا چه یو لاس د د پشان ته د توبا شاتین د غلانځې د ګړې دی ګورئ دا توبا لفظ چه مستعملیږي نو اصل کې توبا لفظ عام استعمال د دې خو په غولانځه د ګړي بيزي کيم کيږي خو په اصل کې دا د سپۍ غولانځې ته ويلې کيږي نو معنی دا ده د ده هغه يو لاس چې دی د سپۍ د غولانځې په شانتې دی او حلمة سدين ها بیا واپس شي ویې ګورئ، په والله ما کذبت، قسم په الله نه ما دروغ ویلي، ولا کذبت او نه ماته دروغ ویل شوي دي. په یو شړ ځای کې یې وموند، فاتوا به، رایې وړ علي رضی الله تعالی عنه ته، حتی وضعوه بین یدیه. معنی دا، وزی به د حق نه بل طرف ته، روان به د حق نه بل طرف ته، یو قوم قبل المشرق، مشرق جانب نه به دی راوزی معنی د مشرق په طرف کې به محلقة رؤوسهم دا یو نښه ده. وعلی آله تحریم د زکات پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دارنګ په آل د رسول الله صلی الله علیه وسلم آل نه مراد څوک دي بنو هاشم بنو المطلب معنی دا کورینه د دینه مراد دي ابو هرره رضی الله تعالی وی اخذ الحسن ابن علی تمره من تمر الصدقه یو کجوره د کجورو د صدقې نه علی حسن ابن علی رضی الله تعالی عنہ رواغستلا فجعل فی فیه خلیته او غرزولا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کخین کخین کښ، کښ، دواړې طریقې سره ویلې کیږي. ارمي بها دا هغه لفظ دی چې په دې سره ماشومان د مستقذراتو نه منع کولی شي او دا د هر چا ځان له خپل یو اصطلاح وي چې په هغه اصطلاح سره ماشومان منع کولی شي بیا حدیث دلیل دی په دې خبره باندې چي کوم شي نه چي د هغه نه غټ کسان بچ کېدل په کار دي ځان ساتل دي په کار دي نو د مسلمانانو د پاره په کار دي چي خپل ماشومان هم د هغه نه وساتي عادت يې داسي جوړ شي ولي وړوکوالي نه چي ماشوم په بېلمازۍ عادت شو نو بيا چي دی سپين ږيری شي هم ونکړي ولې خو د وخت نه عادت شوی په دې طریقه کنه او که د وخت نه دی په مانځه باندې عادت شو نو چې یو مونځ دې قضا کیږي نو که ډیر په سخت کار کې مصروف وي خو چې مونځ دې قضا کیږي نو په ده باندې یو قسم نه ثقالت او بوج وي چې دا مونځ وکړم نو بیا به نور څه کیږي دا د هغه عادت سره تعلق ساتي. د مستقذراتو نه چې ماشومان منع کېږي نو چې کله لوی شي نو بیا هم دغه شیو نه ځان ساتي او که ماشومان ترې نه نه ساتلی شي نو د هغه عادت داسې جوړ شوی بیا چې لوی شي هم هېڅ پروا نه ساتي اما علمت انا لا ناکل الصدقه تا ته پته نه شته انا لا ناکل الصدقه چې موږ صدقه نه خورو حدیث کې دلیل دی په تحریم د زکات په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دارنګې بنو هاشم بنو المطلب امام شافعی رحمه الله دارنګه دهغه موافقین چی څومره یی هغوی داسی وایه چی آل د رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو هاشم بنو المطلب دی بعضی مالکیه هغه هم داسی وایه امام ابو حنیفه رحمه الله دویم قول د امام مالک رحمه الله هغه داده چی آل د رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط بنو هاشم دی خاص قاضی عیاض هغه داسی وایه ځنی علماو داسی ویلی دی هم قریش کلها ټول قریش په دی کی داخل دی. دا ير راسه پيداشي چي دا به چرته د صدقي نو په القيه وي غورځوم دي کم دليل دي په تحريم د صدقي په رسول الله صلی الله عليه وسلم باندي بيا دي کي فرق په مابين د فرض او د نفل کي نشته د دواړو حکم يو شان دي ده ترک د عامل ګرځولو د آل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صدقه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کم ب... آل چې ده هغه په صدقه باندې ندي مقرر کړي معنی هغه د دې مشران ندي ګرځولي د دې لپاره واقع ذکر کړي قال اجتماع ربيع بن الحارث والعباس بن عبد المطلب ربيعه بن حارث او عباس بن عبدالمطلب دا راغله یو ځای کې کېناسته فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين که موږ دا دوه هلکان لېږلي وی عبدالمطلب ابن ربيعه لي قال لي وللفضل بن عباس دی ربيعه بن حارث او عباس بن عبد المطلب رضی الله عنهما څنګه خبره وکړه خپل منځ کې مشوره کوي د خپل زامنو په اړه نو د ربيعه زوی دی عبد المطلب مت باندې دی مشران کړي وي په اديا ما يؤدي الناس واصابهم مما يصيب الناس دی به هم هغه څه ورکولی رسول الله صلی الله عليه وسلم ته کوم چې نور کسان ورکوي او دی ته هم هغه فايده به رسيدی کوم فايده چې نورو خلکو ته رسيږي مانا کوم چې د مشرۍ په وجه دی له څه شی ورکولی کيږي نو هغه به دی ته هم ملاويدی. قال فبينما هما في ذلك ديو دا خبره کوله جاء علي بن ابي طالب فوقف عليهما علي رضی الله عنه راغه ودري فذكر له ذلك دي دوان ورته دا خبره وکړه چې موږ داسې مشوره وکړه ستاب کې سره ایدا فقال علي علي رضی الله عنه لا تفعل هذا سم کوي فوالله ما هو فاعل قسم په رسول سم داسې نه په دې باندې نه مقرر فانتحاه ربيعه بن الحارث نو تعريض وکړ د تريب ربيعه بن حارث تعريض ورته څنګه وکړ د دې حکمت روس را روان دی چې دا اوساخ الناس دي اوساخ اموال الناس دي تعریض څنګه وکم فانتحاه ربيعه بن الحارث فقال والله ما تصنع هذا الا نفاسه منك علينا دا ته زموږ سره حسد کې د حسد په وجه باندې ته چې مې لګي ورته فوالله لقد نلت سحر رسول الله صلی الله علیه وسلم فما نفسناه علیک ته ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا سخر جوړ شو نو موږ خو ستا سره په دې باندې حسد نه دی کړی نو نن چې موږ دا ویو چې رکه دا کسان مشران مقرر کی نو په دې ته موږ سوالي حسد کی علی رضی الله عنه چې دا خبره واوري دا قال علی ارسلوهما بس ویلې گئی فانطلقا وضطجعا دی دواړه لاړ وانتظع علی علی رضی الله تعالی عنہ ډډه واله ول تراغه پوری بناستم چې بیرته دیو جواب نه راوړی چې څه جواب ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فلما صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجره معنا په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها په کور کې اخرجا ما تسرراني ما تجتمعاني في صدريکما ستاسو په سينه کې چې کومه خبره ده هغه راوباسئ معنی څه خبره ده د څه لپاره راغلي وايئ ثم دخل ودخلنا عليه. توکلنا الکلام یو بل ته من خبره والا کولا ما ویل چیرې فضل ابن عباس به ورته وي فضل ابن عباس ویل چې عبدالمطلب به ورته وي نو یو بل تم خبره اوري پرې خودلا خو ثم تکلم احنا بس یو بیا خبره شروع کړه دې لپاره راغلی چې ته موږ مشران وګرځې په بازو دې صدقاتو په نیت دی له کما یو دین ناس او نصیب کما یصيبون رسول اسلام ډیر وخت چپ حتا اردنا ان نکلمه من دا اراده وکړه چې موږ سره بیا خبره وکړو قال وجعلت زينب تلمع الينا زينب رضی الله تعالی عنها مونږ ته اشاره کوله من وراء الحجاب د پردې نه اخوا نو یای په څه کپړه باندې مونږ ته اشاره کوله یای په لاس باندې اشاره کوله الله تکلما چې خبرې مکوي غلي شي ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی کیږي په دې وخت کې ها بیا رسول الله سلام داسی ویل صدقه چی ده لا تنبغی لآل محمد انما هی اوساخ الناس دا سبب دی ها محمیه خو دا خبره یې وکړه محمیه هم نه جزء محمیه محمیه تب نه جزء جزء پلار نوم دی محمیه وکان علی الخمس دا په خمس باندې مقررو ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب فانکحه وقال لنوفل بن حارث نوفل بن الحارث ته وویل انکح هذا الغلام ابنتک ته خپله لور عبدالمطلب له ورکه فانکحنی وقال لمحمیه محمیه په خمس باندې مقرر و نو هغه ته داسې وویل چې اصدق عنهما من الخمس ددې مهر د خمس نه ادا که کذا وکذا دومره مقدار دا احتمال هم دی چې په دې سره د دلته د سهم نه هغه سهم ذوي القربی مراد دی په خمس کې چې کوم دی او دا احتمال هم دی چې دا سهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم من الخمس دی قال الزهري ولم يسمه لي معنا تعين ونک چې دا مہر څومره وو لم يسمه لي معنا ما عين المهر انه كم كان چې دا څومره مقدار وو بس وس په پته ولګی والله لا اریم مکانی لا امریم په معنی د لا افارق سره ده د دې زین خوزم نه حتا یرجع الیکما ابناکما بحور ما بعثتما به چې واپس راشي تاسو ته تاسو زامن په جواب حور ما حور په معنی جواب سره ده په جواب دا هغه بعثتما به الی رسول الله صلی الله علیه وسلم ها وعطيت هم مولاي مولاتي من الصدقه فقال قربيه فقد بلغت محلها. دې ځای نه بل عنوان دی، اباحت د هديې رسول الله صلی الله علیه وسلم لره، دارنګه بني هاشم بني المطلب چې آل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل کیږي. دارنګه دویمه مسئله دلته کې دا بیانیږي چې کله صدقه یو سړی قبوله کړي چې دی اهل د صدقې وي، دی بیا بل چا ته ورکوي نو په تبدل د ملک سره تبدل د دغه شی راځي دا وصف بدلیږي معنی دا مخکې صدقه وه نو اوس د هغه نوم د صدقې زایله کیږي دا حلاله ګرځي بیا لیکن مخکې چې په کوم وصف سره وه نو په هغه صورت کې ددې حل نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دخل علیه فقال هل من طعام د خوراک څه شته کنه قالت لا والله یا رسول الله ما عندنا طعام الا عظم من شات اعطیته مولاتي من الصدقه زما انزلا ورکړې شوی د صدقې څه غوخه ده هغه شته نور څه خو نشته فقال قربیه راوړه فقد بلغت محلها فقد بلغت محلها معنی دا ده زال عنها حکم الصدقة د دې نه اوس حکم د صدقې زائل شوی دی وصار حلالا لعنا زموږ د پاره حلاله ګرځېدل ده حدیث کې دلیل شو په دې قانون باندې چې په تبدل د ملک سره تبدل د حکم راځي نو لکه صدقة ولنا هدية په تبدد د بلک سره تبدل د حکم راځي دا يو قانون شو دويم الولاء لمن اعتق دا دويم قانون شو دريم تخير د دې کله چې دا آزاد کړل شول او وزوجها عبد دا دريم قانون شو نو دا درې خبرې د دې په وجه باندې عام امت ته فائدہ ورسېده په دې سره مخکې روایت کې ذکر شو عن ام عطیه اقا ام عطیه چې ددې نوم دی نسیبه بعثت الینا من الشاة التي بعثتم بها الیها قال انها قد بلغت محلها معنی لها صدقة ولنا هدیه فاتاه ابی، ابو اوفا، زما پلار څه صدقه راوړه، بصدقتی، فقال اللهم صل علی آل ابی اوفا، دا د ټولو لپاره دعا شوله، ګوره دې حدیث کې دلیل دی په دې خبره باندې چې مصدق چې کله صدقه پیش کړي نو د دعا کول دا سنت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. د عام علما قولم دا ده چې دعا لدافع الزکات معنی دا کنه خپل صدقه د کو فرضی ده دا یو مستحب طریقه ده خو واجب نه دي اهل ظواهر دا سی وای چې دا واجب ده او ځن شوافع هغه هم دا سی وای بیا دعا ورته څنګه کوي اجرک الله فيما اعطيت وجعله لك طهورا دا الفاظ ورته وایي وبارک لك فيما ابقيت په دې طریقې سره یا په بلې طریقې سره بس اجرک الله مختصر چې داسې وایي خو هغه ته دعا کول دا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هم کله چې مصدق راشي معنا کوم چې ساعي مقرر دی د زکات را غونډولو لپاره دی راشي نو پلی اصدر عنکم او هو عنکم راضی چې دی راضی وي چې دی طلب د ناجایز نه کوي نو تاسو کوشش دې کوي چې هغه راضی دا مسله مخکې تیر شوې ده